اورېدونکی قاري ولي محمد پوښتنه کوي چي د بيت المال څخه څه د چا استحقاق وي پيسي وي په دغو پيسو کي څومره تصرف کېدلای شي او يعني يو سائل يا بل داسي چاته چي په يوه نوع له انواعو څخه يي تحريک ته فائده رسي دا پيسي ورکېدلای شي نسي ورکېدلای يا د دائرو طالبانو ته دا پيسي ورکېدلای شي او که نسي ورکېدلای دی وايي په دي حقله باندي تاسو معلومات راکړئ د شريعت له نګاه نه دا څه حکم لري. حضراتو مجاهدینو تر تاسو سره قسم. کتابونه راوړي دا درې سره ورته دي وای الاشجع فالاشجع الاقدم فالاقدم الاحوج فالاحوج که یو سړی ډېر دلاور مجاهد دی هغه ته زیاتې ورکولی شي تر نور او که یو سړی قدیم مجاهد دی پخوانی دا بل پرون راغلی دی یا میاشت کېږي دا بل کلونه هغه چې قدیم مجاهد دی هغه ته ډېر ورکولی شي او دا غرنګ احوج فل احوج یو مجاهد یې سپلی نه لري هغه بل سپلی لري چې دا ډېر محتاج دی و دغه ته پیسې ورکولی شي چې هغه بل پرېږدي یا دغه ته زیاتې نسبت و هغه بل ته لكن حضراتو دغه مسئله چې دا یو قومندان یو دلګی مشر دا په هغه مال د بیت المال کې دغه تصرفات کوي یا وسائل ته ورکوي دغه مال یا هغه طالبانو ته چې هغه په دایرو کې اوسي حضراتو دا مسائل تعلق په امیر المؤمنین که داسې وي چې د امیر المؤمنین لخوا اجازه وه ادام الله حیاته وبقاءه که هغه اجازه وکړی بیا نو تاسې په هغه اندازه د اجازې دا تصرفات کولای شئ او که هغه اجازه نه وکړي ورته څه دغه تصرف نه دی روا د مخالفت د امیر المؤمنین څخه ورته څه قطعا نه دی روا بیا د دغه تصرفاتو څخه برنس په هغه اندازه که خوراک دی که موټر دی که تېل مصرفول دي چې امیر المؤمنین درته اجازه کړې ده هغه تاسو ته روا کوي که څه وخت نو موږ امیرالمؤمنین په هر وخت کې نه شو لیدوای، هغه مشر، هغه قومندان، هغه امیر چې بل امیر له فوقه لري هغه ته دې وایي، هغه دې خپل امیر ته وایي، حتی له امیرالمؤمنین سره د هغه اولنی مجاهد ربط ونیسي، د تلیفون د لارې، د مخابرې د لارې، که هغه اجازه وکړه ښه ده او که اجازه وکړي نه وکړه دغه تصرفات بند دي، والسلام.